او په دې کې عجز د انبیاء علیهم السلام ذکر کو عبدیت داغو او داغو فریاد ذکر کو چې هغه په هر حال کې الله ته आवाज کړی دی مخکې واقعا د یونس علی السلام ذکر شو زنون یونس علی السلام د مئی په خېټه کې الله تعالی کړل فنادا فی الظلمات یاد کئ زکریا علیہ السلام اذ نادا ربه کله چې فریاد وکړ خپل رب ته د زکریا علیہ السلام وی رب لا تذرنی فردا او زکریا علیہ السلام مپریک د مال را ای الله فردن یوازی الله ما یوازی نه پرې دی مال وارث راکی وانت خیر الوارثین او ته غره د باقی پاتې کیدونکو نه الله الله ته چې چاله بچي ورکې ته دا مال او بچي راکې او زوی راکې ځکه مخکې تیر شي دي سورې مریم کې واني خفت الموالي من ورائي زه خپل د ورثو نه یریږم خپل د تربورانو نه دونه چې هغه به د دین کارونه کی نو الله مال یو وارث راکی او زوی راکی چې د دین خدمت وکړي نو فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا ګور د مخلوق دا فریادونه چې دي کنه په سلورو خبرو کې منحصر دي او د انبیا هم هغه څلور انبیا دا ذکر کړلی چې د هغه خبرو سره نه دا نه دا ویل نوح علی السلام دی یونس علی السلام دی ایوب علی السلام دی زکریا علی السلام دا څلور پیغمبران سره دی کې دا واقعا ذکر کړل ټول سره نه دا نه دا ویل دا ولی ځکه مشکلات مصیبتونه په دنیا کې په څلورو کې منحصر کله چې تا ته دشمن طرف نه فریادي کنه پریشانی وي مصیبت وي نو د نوح علی السلام شانه فریاد وکا څنګه چې نوح علی السلام کړو رب یان نی مغلوب فانتصر الله زما امداد وکي دارنګ کله چې تا ته جسمانی تکلیف ورسی مرزونه بیماریاں دا درمنه ټیکو کی خو کله چې تا باندې قسمه قسم مصیبتونه راځي د انبیو په حالاتو کې سوچ کوه چې هغه مقرب خلق او الله ته ډیر نږدې خلق الله په هغه تکلیفونه مصیبتونه راويستي دي نو په هغه په تکلیفونه مصیبتونو کې دا غو څه حال واغو بس چل کاو هغه چل پکار دي نو الله فاستجبنا له نو قبول کړه مونږه دعا داغه فل خیرات په کارونو د خیر کې د نیک کارونو کې به کوشش کاو په کولو د نیک کارونو کې به دوسه کو کوشش وکاو اشاره ستا چې نیک کارونه وکول د یو پیغمبر نه چرته یو نیک کار نه دی پاتې هر نیک کار هغه کړ نو اشاره دی ته چې پیغمبران تمام معصوم دي داغونه ګنا نه کیږي هغه پاک خلق دی ځکه کانو یسارعون فی الخيرات اوس په دې کې واقع ده مریم علی السلام ته اشاره ذکر د نوم د عیسی علی السلام نشتی نو ذکر دا د غنبیا د واقع نه اخر کې رسو ذکر کړه ځکه حضرت مریم خو نبی نه و کنه پیغمبر خو نه و او د عیسی علی السلام نوم په دې کې نشتی د دې وجه د واقع د هغه اخر کې ذکر کړه والتي احسنت فرجها اغه زنانه چې بج ساتلې او عورت خپل فنفخنا فيها من روحنا فرج اصل کې هغه عورت خاصه ته وزن ویل کی فرج هر کوشاده زی ته ویل کی په کمیس کې گریبان ته ویل کیږي لستونو ته ویل کیږي پنسو ته ویل کیږي یعنی دی خپل د تمام اعضاو هغه حفاظت کړو فنفخنا فيها الله من دی حفاظت وکړو فنفخنا فيها نو پوکیو کومنګه پاغي پګریبان کې من روحنا روح خپل طرفنا وجعلناها وابنها آیتا وګرځول منګه دا او زوی د دې آیت نخا د پاره د مخلوق دا د پاره د مخلوق یو نخښه ځکه په تمامه دنیا کې دا واقعي او شی ده بس چې عیسی علی السلام به پلار الله پیدا کړی دی دا یو واقع په دنیا کې دا څه بل نشتی ان بیا کیږي ان هذه امتکم امه واحده ان هذه امتکم امه واحده دې کې امت معنی څه ده امت معنی دین او امت څه ته لیکيږي ما یتبع چې دا غي پسې تلل کیږي اتباع دا غي کیږي نو دینو ما چې دا غي اتباع کیږي ځکه امت معنی څه دین ان هذه امتكم امه واحده دا څومره انبیا چې تیر شو د دې ټولو انبیاو یقینا دین د انبیاو دین تاسو دی د څومره انبیاو چې دین دی دا دین تاسو دی امه واحده دا سه حال چې دا یو دین دی دا ټول یو دین دی دوه قسمه خلق ته کنه یو هغه خلق ته چې خپل دین ټوکړي ټوکړي ک تس نسی ک دویم هغه خلق ته چې هغه خپل دین اق په توحید باندې قائم پاتې شو نو څوک چې تا قائم پاتې شنو فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن چا چې عمل وک نیک عمل چا چې عمل وک د نیک عملونه وهو مؤمن حال دا چې د مؤمنو فلا کفران لسعيه پس ناشکری نکیږي د عمل د فلا کفران لسعی مطلب څه چې دته په بدل د دې عمل ورکول کیږي دا نه چې دته په بدل نه ورکول کیږي فلا کفران لسعی وانا لو لك وانا لو كاتبون او یقینا موږ لیکون کیو د دې عمل لره د دې عمل او د شکر موږ لیکو وحرام على قريه اهلكنا انهم لا يرجعون وحرام مقرر کړی ده په هر یو کلی ان اهلکنا چې هلاک مړ کومنګا غولره انهم لا يرجعون چې یقینا دوی نو واپس کیږي دنیا ته دنیا ته بیا نشي واپس کېده ور دي آیات کې یو اشکال لري اشکال دا چې حرام معنا د منع او پسې راځي لا يرجعون هغه کوم نفي ده او دا قاعده د نفي چې په نفي داخله شي څه پیدا کوي اثبات پیدا کوي کنه معنا څه من د پاغه کلیوالو چې منګه یو وجنو دوب واپس کیږي دنیا ته انهم لا يرجعون حالان کې نور دریو زینو کې راځي سوره مومنون کې سوره یاسین کې یو بل سوره پاغه کې راځي چې واپس کیدل د نشتی انها کلمه هو قائلها دا خو یو کلمه د افسوس رب ارجعون دی به وي نو الله وي انهم لا يرجعون سوره مؤمنون کې وي سوره یاسین کې وي چې دوی نشي واپس کېدي او دلته که دغه معنی شي چې دوی واپس کېږي تضاد راځي کنه د دې وجه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه هغه حرام معنی څه ده قد قدر معنا څه واج... مقرر کېدل واجب کېدل دې کې حرام معنا من نه ده نو معنا بدا شي وحرام علی قريه او مقرر کړی دا موږ په هر یو کلی معنی په هر یو کلی چې اهلکنا جهالا کړو منګا غولرا یو وجنو انهم لا يرجعون یقینا چې دو نو واپس کیږي په دنیا ته واپس پني شرات له دنیا ته نو څوک چې دنیا نه لاړ نو دنیا ته بیا واپس داغه راتلل نشتی بس لاړ ناغو ارواح دنیا ته راځي ناغو راځي ځکه یو سړی روح چې د دې ځای نه لاړ خو یا به علیین ته ځي یا به سجین ته ځي که نه یا به جنت ته ځي یا به دوزخ ته ځي نو دنیا کې هغه څه کوي نو بعضې مولیان بعضې خلق وي چې د جمعې په شپه بیا را روانې ده او بلو په سر ناست نو داسې چل کوي چې خخ خوراک پخوي او ورکوي دا غو تل ترسي او دا لاسکه جمعې په شپه چې الوا پخه کې کنه نو کوم لړه مانان ماران چې په دې قبر کې دی مړی مې لګانو دغه الوا مې لګیا شي نو یو بالکل صحیح خبره کوي دغه مولیان لړمانه نه کنه دغه کوم ځای دغه کوي الوا من خودو لګي هغه خورته قبر کی تر دې پورې اذا فتحت یاجوج و ماجوج تر دې پورې چې کله پرانیستې شي هغه دیوال د یاجوج او د ماجوج یاجوج ماجوج دیوال اور غړول شي کنه مخکې سورې کاف کې تیر شي دي هغه ذل قرنین شي وي که زما رب غواړي نو په کې درسه دکا تسنس پکې وبرغړي دي لاموار به کی وهم من كل حدب ينسلون او دوی به د هر ډیر نه ينسلون رامنډي وي اشاره ستا چې دو په د چین طرف نه را رواني مختلف طرفونه را رواني په دې غرونو وراخيږي دو سره په جازونه ټینکونه به هر شی به ورسره ادا را رواني نو دو په دغه تمامه دنیا باندې براشي او هر زی ته بزي چانه به اجازه نه خواري د قشن چا کورون ته بنه نوزي انسانان به وجني ډیر زیات وي ابن جرير رحم الله ابن کثیر په دې من تدو ډیر روایت ذکر کړل دي دوباره کی واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا واقترب الوعد نږدې شو هغه وعده واقترب الوعد خنږدې بشي هغه وعده حقه ولی چې کله د یاجوج ماجوج راشي نو هغه واده حق به خنیز دي شي قیامت به خنیز دي شي نو فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا نو چې کله قیامت قائم شي اول شپېلې ولې شي خلق مړ شي بیا دوباره شپېلې ولې شي خلق ژوند شي نو چې کله دوباره شپېلې ولې شي کنه نو فاذا هي شاخصه ابصار الذين نو دغه وخت به وازی پاتې شي حیران به پاتې شي سترګې دا کسانو چې کافر دي څنګه چې د قبر نه راوځي کنه تو به حیران شي سترګې به دا کولا او د قشانی پاتې شي چې سره زمون خو په دې اړو یقین نو مو خو د مرګ نه رسو ژوند نه منه دا څنګه چلو شو نو سترګې به کولا او پاتې شي نو په دغه وخت کې به دوی اقرار وکیا ویلنا قد كنا فی غفلتن وای بدوار مان دي وای په دوهای تبای د زمن كنا في غفلت یقینا و منګه په گمراهی کې په غفلت کې من هاذا د دې رزنا بل كنا ظالمين بلکې و منګه ظلم کوونکي ظالمانو منګه چې موږ خو زیاتې کوو موږ خو د دې د قیامت ورځ نه زمونږ انکارو انکم وما تعبدون انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم دا ور بندوي نه ارانا په مخ سترګو ملګي مخ کې شي نه کوي یو چشمی دی انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم یقینا تاسو یقینا تاسو هغه څوک تعبدون من دون الله چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه حسب جهنم د خشاع د جهنم به ما تعبدون ما تعبدون کې دا ما بعض خلق وي د عموم د پاره دی نو چې د ما دا لفظ د ما عموم د پاره شو نو په دې کې خو د عیسی علی السلام هم عبادت شه دي د ملائکه هم شه دي د نیکانو بندگانو هم شه دي نو دا ټول به کني په دوزخ کې چولې کېږي ما تعبدون نو بعض خلق وي چې دا ما عام دی نو موږ ورته ویو چې په نحوه کې چرته چې دا چانه دی ویلي چې دا لفظ د ما صریح دی په عموم کې دا خو چانه دی ویلي بلکې دا کله عام راځي کله خاص راځي کله عام راځي کله خاص عموم خصوص دور د پر راځي نو دې کې د خصوص خاص نه خلق مراد دی هغه څوک دي هغه معبودان چې هغه په خپل عبادت کولو باندې خوشاله شي دي یا هغه ویل زمنګ عبادت وکای چا چې رد کړ دې پدې منی هغه بو هغه پدې کې نه دي شمار عیسی علی السلام عزیر علی السلام نور اولیاء کرام کوم نیکان خلق نو انکم یقینا تاسو و ما تعبدون غسوک چې عبادت کوي دوی ما سوا د الله نه حسب جهنم خشاک به د جهنم یو حسب دی یو حطب دی دا دوړ ته خشاک ویل کی خو حسب هغه خشاک چې د لری نه وغورځول شي داس غټ اور لګیدل لیکن تور د لری نه خشاک وغورځي نو حسب جهنم دو به د لری نه ورته وغورځول شي انتم لها واردون تاسو پاغي کې داخلي دن کیای او دیم دا کدا ما تعبدون کې دا ما عام شي کنه نو رستو استثناء شته ورپسې آیات نمبر 101 کې ورپسې ان الذين سبقت لهم من الحسنى دغه سره مستثنا دغه شو کنه مستثنا شو لو کان هؤلاء الہات ما وردوها الله وی کچری وی دوی الہاتن لایق د بندګۍ حقدار د بندګۍ ما وردوها نو نه به داخل شي نه بنه نوتی دو دو دوزخ ته کدا علی هوی او د چې یو غمجن سړی ساخلی د سړی ډېر ډېر پریشانی غم دی کنه نو موږ ورته اسویلې وای هغه اسویلې وکي نو د دوه د پاره به زفیر هغه اسویلې وي پریشانی وهم فی لا یسمعون او دو به پدې کې هیڅ ناوري زکه شور به په دوزخ کې یو اناره به شور به چې به خلقو باسي نو دو به دیو بل وازونم څه شي پکې ناوري ان الذين سبقت لهم من الحسنى یقینا هغه کسان چې مخکې مقرر شوی دی داغو د پاره زمنګ د طرف نه مننا زمنګ د طرف نه هغه د پاره جنت اولئک عنها مبعدون دغه کسان د دوزخ نه بدول لري شي دوزخ نه بدول لري کړی شي هغه څوک دي اولیاء کرام انبیاء صلحا د نیکان شهدا لیکن جنتیان ته به داغه आवाज نزي کشار بم نزي وهم فی مشتاتن فسم خالدون او دوی په هغه کې چې غواړي دوی د دوی نفسونه همیشه وي فی مشتهت اشتها چې د دوی نفس څه کوي څه غواړي په دې جنت کې الله بولا غور کوي یعنی هر مطلوب محبوب شي چې دوی غواړي هغه ورته الله ور کوي وتتلقاهم الملائکه مخامخ کیږي به د دوه سره ملائک ملاوي کې به دوه سره فرشتي او وی ورته هاذا یومکم الذی کنتم توعدون دار وستا سو هغه ده چې تاسو سره وعده کړی شو تاسو سره د دې رضی وعده وا تاسو سره دا وعده کیده نو هغه وعده رس پوره شوه دا ده یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدو دا اوس هاذا یومکم الذی سره متعلق دا کوم رز دا چې تاسو سره وعده شوی دا کوم رز دا الله وی یوم هغه هغه رز د نطوی السماء هغه رز چې راو بن غاړو منګه اسمانونه السماء نه مور ټول اسمانونه دي دا ټول اسمانونه نطوي معنا راغونډول رانغختل لکه سړی چې چې شي راونغاړي کطی سجل للکتب پشان درا غختلو د رجستر والا کتابونو لره سجل اصل کې ویل کېږي رجستر ته دارنګ سجل ویل کېږي هغه رجستر کې چې لیکل کوي ناظم چې ورته وي کاتب هغه تم سجل ویل کېږي دارنګ یو تسجیل تسجیل ویل کېږي لیکلو ته داخلي کولو ته لکه اوس نړۍ دوی چې خپل نوم داخل کنه وسجل داخل کا ولیکا سجل خپل نوم داخل کا دې کې سجل معنی څه هغه رجستر والا هغه منشي څنګه چې منشي مازیګر زی ما خام زی اول چې سار مله شي کوم رجستر خواره کی چاله حاضری لګی د چا پیسې دي کې نو مختلف رجستر داسې پرتی نو دا رجستر هغه مازیګر بیا راغونډي کی بیا په تیلې کې وای چې روان شي الله وی دا ټول هر څه به د قشن زرا غونډ کوم د ازمکه اسمان ټول کما بدانا اول خلق نعيدو لکه چې شروع کړیو مونږه اول پیدائش نعيدو نو دوباره هم دغه سیو کو الله وي څنګه چې اول ځل ما پیدا کړیو د اسمه کا اسمان مخ مخکې وې کنه چې ففتقناهما ما د اسمه کا اسمان بیا خوار کړل کولاو میکړل نو الله واپس پیدا قشان دا غونډ کم من بعد الذکر رستو د تورات نه یا رستو د کلمې د توحید نه چې لا اله الا الله ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې بشک زمکه د زمکه وارثان به بندگان زمانه کان ګوره من بعد ذکر نسیشه مراد دی څوک من بعد ذکر نه مراد تورات دی چې تورات کې الله پاک دا ویلي په زبور کې الله دا ویلي چې دا زمکه دا به زما بندیان نیکان په میراث سره اخلي دا باغو ته ملوي نو ګور دا وعده الله پوره کړی دا کله ارز نه مراد ارز د شام شي نو حضرت عمر رضی الله عنه دا فتح کړی او حضرت معاویه رضی الله عنه یې تعمیر کړو نو اشاره ستا ان يرث عباد الصالحين هغه عباد الصالحين څوک دي هغه صحابه دي او حضرت معاويه رضی الله عنه هغه عباد الصالحين کړي بعض خلق زمونږ دیوبندیان دي پکې بعضي هغه ابو سفیان رضی الله عنه او معاویه رضی الله عنه ته بدی ردی وي غلط نسبتونه کوي بعض انجینران دي هغه حضرت معاویه رضی الله عنه ته بدی ردی وي حالان کې الله الله فی اصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا ما په صحابو کې څه غرض نه لري نبی رسول الله دور اپاسی په صحابو باندې تعان کوي حالان کې د محدثینو دا قاعده ده چې کله ته جرح او تعدیل کوي نو صحابي راغی په هغه جرح تعدیل نشته دا هغه د نوم چې صحابي دی دغه کافی دی دا هغه د ثقتو د پر دغه کافی دی هغه من جرح تعدیل نشتی باز را پس په دوه من جرح کوي په صحابه باندې حتما وی رضی الله عنه ته بدل دی وی د دې وجنه عمر ابن عبد العزيز رحم الله نه تاسو شو چې عبد الله ابن مبارک رحم الله نه چې دا عمر ابن عبد العزيز رحم الله غره دی کو یو صحابي معاويه رضی الله عنه نو هغه ورته وی چې د معاویه رضی الله عنه د اس په هغه پوزه کې چې کومه خاورن ختی ده کن هغه خاور د هزار د عمر ابن عبد العزيز نه غوړه ده هغه خاور غوړه ده دومره غټه مرتبه صحابه او ادي را پځي حضرت معاویه رضی الله عنه ته بدیږي دویم دا چې الارض نه مراد زمکه د جنت ته من بعد ذکر نه مراد چې توحید چې هغه بلنه کوي بلنه خپل خاص کوي الله ته دا هغه په بلنه کې خاص شي اخلاص عابدین عبادت کوونکي وي دا الله خپل په دې عبادت کې دا هغه اخلاص وي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نه لګلې پیغمبره تمنګه مگر رحمت د پاره د خلقو تمام مخلوق د پاره ته رحمتي د حیواناتو د پاره د کافرو د پاره چې حقدار د بندګۍ تاسو یو ذات دی فهل انتم مسلمون ایا تاسو غاړه کې خودن کې دي مسلې ته ادا مسله لا اله الا الله انما الهکم اله واحد دي مسلې ته غاړه کې دی دا استفهام دی او په معنا د امر دی فهل انتم مسلمون یعنی دې ته قردن کې دی غاړه دې ته کې دی نو فان تولوا فقل اذنتكم على سواء فإن تولوا که پس که دو مخ واړو د دې مسلې توحید نه د لا اله الا الله نه مخ واړو دا مسلې ونه منل نه فقل اذنتکم علی سوا نو او پیغمبر اذنتکم ما تاسو خبر کړی علی سوا ان په پوره خبرداري سره ما تاسو ته خبر د دې مسلې را که پوره مسله می تاسو ته ورسوله یا می اعلان وک تاسو ته برابر اعلان هغه اعلان د کلمې توحید می تاسو ته وک و ان ادریا قریبنا بعید ما توعدون وسوال راغی پیغمبر ته چې موږ د کوم عذاب نه لري د کوم قیامت نه لري هغه نږدې دی او کله لري نبی علیہ السلام ان ادری زنه پویګما چې نږدې دی یعلم الجهر من القول پوه دې په ښکاره وینا باندې ویالو ما تکتمون او پوه دې په هغه څه باندې تاسو څه پټوي کومه وینا په زور کې ښکاره کې پاغي هم الله عالم او کومې چې پټي پاغي الله عالم وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين وان ادري زنه پويګم پیغمبر وي خاوي چې دا سوال راغی چې پیغمبره دا عذاب دا امتحان دا عذاب ولی لیټ ته کنه زر راځي نبی علیہ السلام وی او ان ادري زن پویګم لا لو کی دی شي فتنه لکم لعله فتنه لکم کی دی شي رستو کېدل د امتحان امتحان وستاوس د فارماتاون الہین او نفوی تر یو وخت پورې او وربنا الرحمن المستعان او رب زمون رحمان دی مدد المستعان مدد غوښتل شوی چې دا غنه مدد غوښتل کیږي علامه تصفون په هغه چې برداشت په برداشت هغه خبري چې زه تاسو ته بیانوم علامه تصفون سورته حج حج ورته ځکه وي رسو لفظ د حج پکې راغلی د دې وجنه صورت ته نوم کې خود په حج سره د دې صورت ربط د مخ کې سره په وسو وجو سره دی مخ کې صورت کې باول کې اقترب للناس حسابهم چې عذاب راځي هغه د الله هغه وعده نږدې شو نو په دې صورت کې نمونی د عذاب خې داغي دارنګ مخکې صورت کې رد شرک اعتقادي وشو نو په دې صورت کې رد شرک فعلی کوي دریم دا چې مخکې صورت کې عجز او احتیاج د انبیاء علیهم السلام ذکر شو چې دا ټول پیغمبران ټول عاجز دي نو په دې صورت کې عجز دا خلق ذکر کوي چې هغه غیر الله ته خلق واس کې چې هغه غیر الله ولا خلق هغه تمام محتاج دی الله ته عاجز دی څلورم مخکې صورت کې په اول کې قیامت قیامت نزدې کده ذکر کړ چې دا قیامت نزدې دی او را روان دی نو دلته د قیامت نمونه ښیي چې ان زلزله الساعه شیء عظیم داوه د دې صورت د دې صورت دوه دعوی دي اوله دعوه اثبات د توحید په لس دلایل عقلیه سره کوي او پر رد شرک د اقسام او تمام اقسام د شرک په دې کې رد کوي او دویمه دعوه ده اثبات د باس بعد الموت هغه په دلیل عقلی سره ثابتې دا رنګ تخویف او بشارت سره ذکر کړي خلاصه د دې صورت دا صورت منقسم دي سلور بابونو ته اول باب تر 25 نمبر آیات پورې دی په دې اولنی باب کې په اولنی آیات کې دواړه دعوی ذکر کړي دعوت توحید او دعوت اثبات د قیامت یا ایها الناس اتقوا ربکم مسله توحید او ان زلزله الساعه شیء عظیم دا اثبات ته قیامت دارنګه تخفیف اخروی به ورکي و زجرونه په دې باب کې ذکر کیږي او درې دلایل عقلیه به ذکر کوي او تخفیف اخروی تفصیلا او بیا بشارت هغه تفصیلا به ذکر کوي یا ایو الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعه شیء عظیم د دې صورت دا یو عجیبه صورت ته امام قرطبي د غزنوی نه نقل کړی دی چې دا یو عجیبه صورت ته او عجیبواله د دې داره چې د دې صورت بعضي آیاتونه مکی دي او بعضي مدني دي د دې وجه نه بعضي قاریان دا وایي چې د صورت مکی دي او بعضي وایي دا مدني دي دارنګه د دې بعضي آیاتونه د شپې نازل شي دي او بعضی آیاتونه دروازي بعضی آیاتونه د دې په سفر کې نازل شي دي او بعضی په حضر کې بعضی آیاتونه د دې ناسخ دي نو بعضی آیاتونه د دې منسوخ دي بعضی آیاتونه د دې محکم دي او بعضی متشابه دي نو دا یو ناشنا صورت او عجيبه یا ایو الناس اتقوا ربکم اے خلقو ویریږئ د خپل ربنا په دې کې داوره توحید ذکر کړي سره د اثبات د قیامت نه نو ان زلزله الساعه شیء عظیم یقینا زلزله د قیامت یو سیز هیبتناک دی ان ساعت شیء عظیم یو سیز دی یو سیز دی چې هغه هیبتناک نو که هغه زلزله مراد شي نو اورپسې د آیات یوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت دا په حقیقت باندې حمل لري چې هغه څنګه چې هغه زلزله راشي حاملې خځې او بخبل بچي وګرځي دا رنګ هغه رضاعت ولا مين چې کوم پي ورکی خپل بچي هغه بلاغې نه غافل شي او دویم تفسیر کړی دی هغه تفسیر امام بخاری ابن جریر هغه غره کړی دی هغه حدیث کې راځي چې د قیامت پر ورځ به الله آدم علی السلام ته حکم وکړي چې خپل د اولاد نه دوزخیان جدا کا هغه ډلې ډلې جدا جدا نو هغه په تاسو کې من کم کم د سمره نه سمره الله به جدا کړي دی په تاسو کې سمره نه سمره نو ورته به ویل شي چې په زرو کې یو کم زر یو طرف ته کوا ایو تنه جنت ته لګا یو کم زر دوزخ ته لګا لکه 999 کسان ته ته لګا دوزخ ته او یو کس چې هغه جنت ته لګا نو هغه هیبت نه مراد دی چې دا کله وویل شي نو په میدان محشر کې به یو هیبت شي نو ان زلزله الساعه شیء عظیم یقینا زلزله د قیامت یو سیز هیبتناک دی یوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت په هغه ورځ چې وو بوینه تاسو کل مرضعتن تزهلو چې غافل بشي کل مرضعتن هر پیور کون هر پیور کون کې خپل بچی لره عمار ذات دا غنه چې بچی له پیور کوي خپل بچی پیور کول نه بداسي شي دا به غافل شي ګوره یو مرزعه وي مرزعه او یو مرزع وي مرزعه او مرزعاتن دي کې فرق دا دی چې مرزعه د تیچ ور سره راشي کله چې مور سینا خپل بچی په خله کې ورکه هغه ته مرزعه وي او کله چې تی نه ور کوي اسی نو هغه ته مرزع ویل کی خدا دوړ صفاتونه د خزې دي کله چې مور بچی له تی ور کوي کنه دا ډیر د مینې او د محبت علامت نو دا مور خپل بچی نه چرته نه غافل کیږي نو وتذهل كل مرضعه غافل بشي هر پي ورکون کی مور دا غ پي ورکول بچی ته هغه نه بچی غافل بشي وتزع كل ذات حمل حملها یو ذات حمل او یو حامل له ذات حمل هغه زنانه ته ویل کیږي چې دا غي حمل ښکار شي وي حملي ښکار شي وي او حامل عام عادت د خزو ته ویل کیږي چې هغه حمل وي نو الله وتزع كل ذات حمل او او بغرزوي هر حمل والا حملها حمل خپل دا زنانه به خپل حمل وغورځوي وتر الناس سکارا وما هم بسکارا وتر الناس ویني بت خلق لرا سکارا نشا ته وای دا نشه دي حال دا چاغو به نشه نوي وما هم بسکارا دو به نشه نوي ته وای دا نشه دي نشه نه دي سکارا دینه مراد هغه مجازي سکران دي ګوره سکر ویل کېږي نشې ته چې سدوشي د وجنه سړی ته نشه حاصل شي او یو ګوره عامي عربي دا نن سبا سکر هغه چینه ته ویل کېږي چینه ته وایي سکر چینه ته وایي وما هم بسکارا د دې دویم سکارانه حقيقي نشه مراد ده وما هم بسکارا دو نشه نه دي حال دا چې دو نشه نه دي نشه نه د کړې څه نه اسکلې خو دو داسې دي لکه نشه ولی ولكن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله دې ډېر سخت د الله عذاب سخت داسې حالت دوه به داسې رواني ته به چې دوه نشه کړی دا پکې نه نشه بني ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد دا زجر ورکی منکرین توحید ته او د قیامت ته په وجه د جدال کولو چې اتباع رنده اتباع کوي خپل پیرانو مليانو پس روان دي او ابن کثیر رحمه الله د دینه مراد هغه مبتدعين مليان دي يتبعونه نو هغه ومن الناس من يجادل في الله بعض د خلکو نه غسوک دي یجادل فی الله چې جګړه کې په الله کې نه جګړه کې فی توحید الله د الله په وحدانیت کې دا غو جګړه ده چې دا فلان کې بابا هم څه کول شي فلان کې ولی هم څه کول شي او دا جګړه کې بغیر بغیر علم بغیر د دلیل شرعي نه څه دلیل وسره نشته علم ورسره نشته او ويتبع كل شيطان مريد او روان دی په هر شیطان سرکش پسې شیطان نه مراد شیطان جینی انسی دواړه دي چې کوم دې گمراه کوي لار ورته غلطه خېده په دواړو پس روان دي كتب عليه أنه من تولاه فإنه يزله فإنه يزله ويهدي إلى عذاب السعير ګور نسبت د گمراه کول شیطان ته ولي وک د وجد وسوسو داغنه نو کتب علی دا کتب یو معنا راځي تقدیر او دویم معنا راځي لزوم چې د داغو تابعداري لازم نسلا او کله چې د هغه تابعداري لازم نسلا نو مستلزم شو چې گمراهي د سر لازم شو نو کتب علی مقرر شي د په بار دا هغه کې نو من تولاو چا چې دوستي وکړه د شیطان سره مرګرتیا وکړه د شیطان سره نو فانه يضل یقینا دا شیطان اغلب گمراه کوي ويهدي الى عذاب السعير او بلنه بکوي د عذاب ګرم اورتا عذاب هغه ګرم اورتا عذاب السعير يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغه مخلقة وغير مخلقة اوس دو دلایل عقلیه ذکر کړي په دوو مسلو باندې مسله د توحید باندې او مس په مسلې د بعث باندې یو دا ګوره انسان خپل پیدایش ته وګوره څنګه می پیدا کړي د نشنه مشته کړي دویم دلیل به ذکر کوي چې وګوره د زمکه نه څنګه ګاګانې راخې جوړه نو الله وی یا ایو الناس ان کنتم فی ریبین اے خلقو ان کنتم فی ریبن کای تاسو په شک کې د دوباره ژوند نه من الباس د دوباره ژوند نه تاسو په شک کې نو وره الله وی فاسمعوا فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة نو وره یقینا پیدائش پیدائش تاسو شروع شوه د خاورینا فإنا خلقناكم من تراب یقینا پیدایش موږ شروع کړی د تاسو د خاورې نه ثم من نطفه بیا د نطفه نه ګور تاسو اولنې پیدایش تاسو نیکه مې د خاورې نه پیدا کړلې او بیا اولاد داغه د نطفه نه او یا مقصد دا دی ان خلقناکم من تراب تاسو ټول پیدایش د خاورو نه دی څنګه ټول پیدایش د خاورې نه دی ګور د انسان بدن کې ترقی وینا طاقت په څه سره زیاتیږي په خوراک سکاک سره په غذا سره او دا غذا د څه نه راوځي د ځمکې نه راوځي کنده خاورې نه نو دغه غذا ته خوري متاکي وینه جوړیږي نو چې وینه جوړ شي نطفه جوړ شي کنه د ثم من نطفه نو ستا پیدایش د څه نه شو د خاورې نه فإنا خلقناكم من تراب څومره چې مونږ غواړو علاج له مسمن تر نیټه مقرر پورې ګور نقر فی الارحام وي نو قرارې سو ور کوي سو وخت ګور نطفه چې کله رحم د مور ته لاړ شي نو صلیخ راځي صلیخ سره زنوس بیا د علاقه شي صلیخ سره زنوس بیا مزغه شي نو دغه ایام ته اشاره ده چې نو قر فی الارحام بیا چې کله انسان کې سا واچول شي نو هغه نرسو سمودا د مور په خېټه کې وي نو بیا وی الله تعالی ز پیدا کړ بیا دا نیټه سو ده لس میاشتې نه میاشتې شپږ میاشتې نه فپورته او څوک یو کال څوک دوه کاله هغه امام زحاک ته زحاک وی زکه وی کنه وی کله چې د مور نه پیدا شونه د خندل غاخونه دوه کاله درې کاله وروسته پیدا شو او د دینه توفیلی دی توفیلی پیژنې د دینه توفیلی هم دی توفیلی پیژنې کا نه پیژنې توفیلی دی ته چر دعوت وکي او بل کس دی دعوت نه کړ بل سره سلا سينو ویرا روان دي هغه ته سوې توفیلی نو دا وسل را بللی زیږي او یو نه را بللې نه زیږي دا ول هغه توفیلی دی کنه ول راځي او دا د سنت نوم خلاف ده ته چې دعوت سو کسانو ته ورکی یو تا دوه تا دریو تا اقب راځي او هغه سره چې نور ځکه غریب مخ کې تیارې دغه کسانو کړي تا به د لاسو کسانو تیارې کې ورته نو پس دیر شته شي نو یو بیزتیو شپل خوراک ورته مونږ رسي نو ثم نخرجکم طفلا بیا راو باسو تاسو را واړه ثم لتبلوا شدکم نو بارډر او بس دې پر چې پالنو کو تاسو له ثم لتبلغوا شدکم بیا دې د پاره چې ورسې ځواني د عمر ته مضبوطی د عمر ته ورسې نو چې کله ځواني ته ورسې نو منکم ومنکم من يتوفى ومنکم من يرد الى ارض العمر باز تاسو نه داسي چې مړ شي په ځواني کې مړ شي ځنې په بډاوالي کې مړ شي ځنې په وړوکوالي کې مړ شي هغه وی کنه وکم من عروس زینت حال زوجها هغه مړ شي بغیر سدي بیمارای نه مستي چې دغه جوړ شړې پرون د قشنه لا او وکم من مریض عاش حين من الدهر ډیر هغه بیماران هغه ډیره زمانہ پاتې شي بیمار لس کاله شل کاله 50 کاله ژوند دی هغه بیمارې په حالت کې نو الله یو منکم من یتوفا بعضی د دناغه چې وی وجنی مړی کې الله ومنکم من يرد الى ارض العمر او بعضی د دناغه نه چې يرد الى ارض العمر چې وګرځول شي هغه سپک عمر ته لکي لا يعلم بعد علم شيئا لکي لا عاقبت داشي چې نه پويږي رسد پوينه په هیڅ باندې چې د ته پته ولګي دی اول ډیر لوی عالم او ډیر پوه سړی و ارزل العمر ته چې لاړ شي کنه بیا پیس نه پويږي پیشاب تن روان هیڅ پته ورته نه لګي هغه ته هغه ته سوې حرم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه نه پناه غوښتل چې الله پاک داسې بډاواله را منره ولې چې نور خلق ته محتاج شي بډاواله داسې راشي پیشاب تن رواني په پاسېدو کې ناستو کې به ته محتاج نو الله بعض خلق د واپس کم اغه عمر ته ګوره سوره نحل کې هم د قشانی ویل دي لکي لا يعلم بعد علم شيئا التويل دي او دلته ویل لکي لا يعلم من بعد علم شيئا دلته من زیات کړ دی ولی ځکه علم په دوه قسمه دی یو ډیر علم دی یو کم علم دی الته اشاره ده کم علم ته ځکه دوه قسمه خلق دی په دې بوډاوانو کې ځنې ډیر علم والی ډیر پوي او ځنې کم علم والی نو الته د کم علم والته اشاره ده ځکه الته حالات دوه حالات ذکر کړی دي او دلته د انسان ډیر حالات ذکر کړه نو ځکه ویل کایلا یعلم من بعد علم شیئا دا د خاورې د ځمکې الله حالت د ځمکې ته وګوره څنګه چې دا غینه زغه تازه تیغونه دا راوخې جوړه تکشنه بیا غشنه بوټي هغه وچ شي ختم شي نو انسان دغه شان ته پیدا کیږي او بیا به ختميږي وتر الارض حامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت ویني به تزمکه لره حامده چې وچه پرته ده فاذا انزلنا عليها الماء حرکت ور کوي نو حزاز معنی څه احدزت معنی حرکت کله چې دا دانه د زمکه ته لاړ شي نو دا او پړسیږي نو غزمه کې له حرکت ورکی کنه وی رقی یا اهتزت دا زمکه تیار شي د پاره د زرغونی د دانی نو داومه حرکت حکمی دی وربت بوګشي معنی او پړسیږي د زمکه تیار شي وانبتت من كل زوج بهيج او را ټوکی د هر قسم بوټنا بوټینا تازه تازه بوټی راخیږي د زمکینا ذالک بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير اوس دا دو دلایل مخکې ذکر کړ نو اوس باغې باندې پنځه نتیجې مرتب کړي سو پنځه نتیجې په دوه آیاتونو کې اوله نتیجه ذالک بان الله هو الحق دا دلیل له دا نتیجه د دې خبره چې الله تعالی حق ته رښتیا دی د ارث پیدا کونکي څوک دی الله وانه یحیی الموتى او یقینا د الله ژوند کې مړ لره څنګه چې الله حق دی نو دوی منتیجه څه ده الله به ژوند کې مړی څنګه چې دا انسان پیدا کړ د نش نشتک قدانه زرغونه کړ دا غیر نور دانی پیدا کړي نو دوباره ژوند پیدا کول پاس بعد الموت دا خو الله ته ډیر آسان دی او درې مو ان الساعه اتیه لا ریب فیها درې مو نتیجه یقینا قیامت راتون کې نشته شک برات قیامت کې ګور د قیامت په الله قایمي دې د پاره چې جزاء او سزا ورکړي او څلورمه نتیجه وان الله يبعث من في القبور او یقینا الله ژوند کوي هغه څوک چې په قبرونو کې دي څوک چې په قبرونو کې د جسمونه پراته دي الله به دا ژوند کوي باس بعد الموت باس معنی څه روح دوباره اچول کله چې د قبر نه راپاسي هغه ته لیکيږي باس ژوند کول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير اوس بیا الله زجر ور کوي چې دا خلق د الله په باره کې جګړه کوي د الله په وحدانیت کې جګړه کوي سره دې نه چې زو سره دلایل نشته دې قسمه دلایل لي دلایل عقلیه نقلیه او وحیه دا درې قسمه دلیل وسه یو دلیل وسره هم نشته او دو جګړه کوي د الله په باره کې بعض د خلقونه غدي یجادلو فی الله چې بحث کې جګړه کې په توحید د الله کې بغیر علم بغیر د پوهینا مراد د علم نه څه دی علم عقلی استعدادي علمي عقلی استعدادي دو سره دغه علمي عقلی استعدادي هم نشتی ولا هدن او مراد د دې نسې دی دلیل نقلی چې هغه د هدایت ورنه نقل یو خبر راغلی د پو خلقونه نقل راغلی وي نو ولا هدن بغیر د هدایت نه دی جګړه کوي د سره غ دلیل نقلی هم نشته او ولا کتاب منیر بغیر دغه کتاب چې درنا والده کتاب منیر کوم د الله کتاب قران تورات انجیل زبور دا کې وسره څه دلیل نشتی خو ځان نه لګیا دی د الله په وحدانیت منی د دې اعتراضونه دي دا درې قسمه دلایل هغه د سره نشتی نو ثانی عتفیل ذل عن سبیل الله له في الدنيا خزي ونذيق يوم القيامة عذاب الحريق ثاني عطفه دی یو اړخ ته وړي ګوره عطف ویل کېږي اړخ ته او دی اوړي په دې اړخ باندې ولي دې د پاره چې دې په خپلم گمراه شي ځان سره نور خلک گمراه کی ځکه دې خو پیر دی مشر دی نو دې په اړه خوري دې د پاره چې ځان سره نور واړی نو ثانیه عطفه تاوی ډډ خپل ثانیه عطفی تاوی ډډ خپل لیوزل عن سبیل الله دې د پاره چې گمراه کړی نور خلق لره د لارې د الله تعالی نه دې دا ډډ دې د پاره اری چې دا خلق گمراه کی نو الله له فی الدنیا خزون د د پاره شرمندگی د پجند دنیا کې ونذیقو یوم القیامه او وبسکو د ته پر د قیامت اوس د تدا سزا ولې ملاويږي الله وی ذالک د ذالکنا مخکې یو قالو محذوف دی یو قالو ذالک او به ویل شي دوته په دی وجه بما قدمت په دی وجه چې تاسو مخکې ولېګل هغه عملونه بما قدمت هغه عملونه چې ولېګل تاسو تاسو لاسونو مخکې ولېګل هغه بد عملونه وان الله ليس بظلام للعبيد وان الله او نه دی الله تعالی ظلم کوونکې هیڅ ظلم کوونکې په خپل بندیانو باندې یا نه دی الله تعالی ظلم والا په بندگانو خپلو ګوره دې کې ظلم اعتراض دار ازي چې ظلم صيغه د مبالغه ده نو معنا دا چې الله زیات ظلم کوونکی دی نه معنا لږ ظلم کوي خدای یاد ساتي چې دا اعتراض فضول دی ځکه دلته ظلام صيغه د مبالغه نه ده دلته ظلام صيغه د فاعل د ذو قضا ده څه ده فاعل د ذو قضا صيغه ده نو معنا ذو ذو ظالم ذو ظلم نو نه دی الله ظلم کوونکې خاوند ظلم معنا بدا کوي نو چې صيغه د مبالغه نشو نو اعتراض ختم شو بالکل اعتراض اړو پاتې نشو ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرا اطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة اوس د دې زینا الله غ حال دی او منافق ذکر کوي چې هغه کله د الله عبادت کوي یا په شرط کوي یا په شک کوي یا په شرط کوي یا په شک کوي شرط دا لګي که زما دا دا کار وشونو زبد الله په پلا تعبیداری کومه دا دین برته حق کار شي تاسو دا مسلک برته صحیح کار شي او که چرته زما دا کار اونشو بیا زنه کوم یا عبادت کې په دینت په شک منی کوي شک دی دا کار کې کنه کېږي سره دا خبره حق ده که حق نه ده دا چې موږ د توحید توحید کې سنت سنت بیانې چې دغه د دین حق دی او که حق نه دی نو تاسو سره مرګړتیا کې خوشکی دی دا د پدېړه کې شک دی نو الله یو من الناس من یعبد الله بعض د خلقنا غدي چې بندگی د الله تعالی کې په شک باندې علا حرف په شک باندې یا علی حرف حرف حرف ته حرف ولي وي ځکه دا په طرف کې کنه نو علی حرف دیم په طرف غونی یو ډډه غونډه سکی ځان تاسو سره مکمل نه سرګندې که ځان سرګن کما او سبب په دمنې مصیبت راشي خو جزب ور سره زم خدا سي سر غونی له سرګندې علی حرف په طرف من او بعضی وي چې علی حرف معنی څه ده يعبد الله بلسانه ولا يعبد الله بقلبه د الله عبادت کې په جبه باندې جبه باندې الله الحمدلله لا اله الا الله خو په زړه کې دا نه وي په زړه کې دا نه صرف پخلی باندې وي نو فإن أصابه خير اطمئن نبي کور سیګر ته خیر نو اطمئن نبي کلک شفاغه باندې استاد دا مستک سیدی سړی ما ته دومره مال راغی دومره پیسې رالی لکه په جنازه ته لړ قات ورته میلاو شو مصلی ورته میلاو شو بل ځای ته لاړ زکات ورته میلاو شو جمعه ته لاړ امامتي ورته میلاو شو بل څه کار ورته میلاو شو نو اطمئن نبی خوشاله شي چې تاسو دا مسلک چې دی کنه تاسو دا توحید واقعي دا توحید توحید دی خو ان اصابته فتنه کو ورسیږي د تکلیف نو ان قلب علی وجهي اپوټشي یا اوګرځي علی وجهي په مخ خپل باندې بیا دی وګرځي راو ګرځي بیا پرې د سره علا وجهي معنی څه هغه دیني باطله ته واپس شي دی واپس شي هغه دیني باطله ته هغه څه شرک کفر ته هغه بدعت ته واپس شي زور کوي دا دا داسې لګیا دي الته لړ وغه ځکه وهلو خړل هغه ځکه وهلو خړل دا څه دي دا څنګه دین دی دغه وهل محل نه دی پکار پکار دا چې دا مزي وي نو يدعو بلی دغه انقلاب ولا چې بدل شوی دا وخت دی من دون الله ما سوا ما سوا د الله نه ما لا يضر وما لا ينفع هغه چا هغه چاته چې zarar نشور کول هغه تا وما لا ينفع نه تنن نور ته نه فرسول شي دی هغه چاته واس کې هغه چاته بلنه کې چې هغه ورته نه فیده رسول شي نه zarar په دې کې دا دی درې اشکالات یو اشکال نحوی دی یو اشکال په عبارت کې دی دوه اشکال په عبارت کې دی اول اشکال دا دی چې مخکې آیات کې ضرر او نفي ضرر او نفي نفي کړه د دې الهونه يدعو لمن ضره ما لا يضر وما لا ينفع يدعو من دون الله ما لا يضر ولا ينفع چې ضرر او نفي د اغونه نفي کړه او په دې آیات کې يدعو لمن ضره اقرب من نفعه دلته ولا ضرر ثابتې دلته ولا سکی ضرر ولا ثابتې نو د دې جوابونه په څو وجو سره دي اول اول اول جواب دا دی په اعتراض پوه شوې کنه مخکې zarar نفي کو دلته zarar داغه اثبات کوي نو داغه جواب دا دی چې التکم دلته په دې آیات کې دا zarar چې ثابت کړي دي دینه مراد هغه مشرکین مبتدعين مليان دي هغه گمراهان چې خلق ته د بدعات او د شرکیات لارخیږي ترابلی گمراهي خلق او د هغه نه فایده معمولی غونې فایده ده دوی ته څه چې ویلا شي زمنګ لنګر کې ډوړای وخړای یا لګي پیسې واخلای دغه فایده ده تنه او نور دو خلق را بلی گمراهی ته د دو ایمان او د دو عقیده خرابوي نو د دو بیا د ضرر دینه مراد ضرر نشي شو هغه گمراه کول او مخکنی آیات کې چې ذکرو هغه نیکان بندگانو کوم چې مړو نو دې خلکو دا غو عبادت کوو دوی ته پته نه و د غاولیا او ته پته نه شي زمونږ عبادت کی نو د هغه دلته کې zarar نه مراد شي شو او گمراه کول دویم جواب دا دی چې zarar نه مراد پدې دی کې ګناه او عذاب دی چې د شرک د وجنه مشرک ته دغه ضرر او عذاب ملاويږي نو سب پوښ په دې جواب د ضرر نه مراد څه شی دی ګناه او عذاب چې مشرک ته داغه د شرک د وجنه دا ملاويږي او د نفع نه مراد څه شی دی هغه فائدہ ده چې کوم په ګمان د دې مشرک کې ده په ګمان د دې مشرک کې ده دویم اعتراض په دې کې ده يدعو لمن دا لمن دا مفعول له د پاره دی يدعو او قاعده دا ده چې دا لمن کې دا لام نه دی دا لام صدر کلام غواړي د کلام په اول کې راتلل غواړي او دا لمن خو مفعول له د پاره دی يدعو نو مفعول خو د جملې په منځ کې وي په اعتراض پوه شوي نو جواب دا غي دا دی د دې ګڼ جوابونه دي یو جواب دا دی چې دا لمن دا يدعو د پر مفعول محذوف دی يدعو غیر الله را بلیدو غیر د الله نه نو لمن ذره دا لمن دا موصول ذره اقرب من نفعه دا ولا سلا موصول سره سلی نسی شي مبتدا او لبئس المولى دا ولا خبر پوښوي دویم جواب دا دی چې په لمن کې دا لام چې دی دا داخل د جملې سلی باندې دا سله چې کومه جمله واقع شوې ده ذره اقرب په دې معنی دا لام داخل دی عبارت داسې دی يدعو من لذره اقرب من نفعه دریم جواب دا دی چې يدعو لمن ذره دا يدعو دا په معنا دی یقول دی يدعو په معنا دی یقول دی او قول د پر مقوله پکار دی نو لمن ذر اقرب دا مقوله ده او مقوله دا مستقل جمله وي دا سوي مستقل جمله نه په ابتدا کې دی راشي کنه دریم اشکال دا دی چې يدعو دا مکرر ولې راولې يدعو مخکې آیات کوم يدعو او په دې کوم يدعو وي دا ولې دا مکرر ولې راول نو اول جواب دا چې يدعو په معنا د څه شي دی یطيع دی معنا څه اطاعت کوي دا مشرکان دا هغه چا چې zarar دا غو زیات نه زیات د نفع دا غونه او دیم يدعو دا د دې وجن راوړو چې اظهار د کثرت د دعا د غیر الله کوي اظهار د کثرت د دعا د غیر الله کوي چې بار بار دو غیر الله ته आवाज کوي نو دا کثرت نه تعبیر په مکرر د دعا سره وش يدعو يدعو او په دې آیات کې یو لفظ د مولا راول بل عشیر راول بعضی وخت کې سړی چې گمراه کوي کنه نو پیر مرشد هغه سړی گمراه کوي نو د پیر مرشد نه الله تعبیر په مولا سره وکړه چې دا پیر مرشد تا گمراه کوي نو لبئس المولا ډیر بد دی ناکار دی دغه دوست او عشیر هغه مرګری ته چې ویل کیږي چې هغه سړی ته د بدې طرف ته دعوت را کوي یا سړی ته غبدي خخ کار کوي او د دې پیرانو په اصطلاح کې هغه ته پیر بای وي سوی پیر بای نو دغه پیر بای ته سوی عشیر وي نو الله وي يدعو من دون الله را مدد شوی دو سوا د الله نه مال يدعو بندگی کوي دو داغه چا ضرو چې zarar داغو زیات نږدې دي من نفعه د نفع داغنه لبیس المولا یقینا الله تعالی کوي هغه څه چې وغواړي الله په هر خپل اراده کې مختار دی خود مختار دی الله چې غواړي هغه کوي من کان یظن الله الله ينصر الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ د دې دی آیات کې زجر دی او د دې آیات تعلق دی مخکې دی یو لسم نمبر آیات سره لو یو لسم آیات کې دا منافق ذکر شو کنه چې هغه يعبد الله على حرف دې د الله عبادت کوي په سمنه په شک باندې اوس دغه منافق ته تکلیف ورسید مصیبت ورسید نو دې خو ځان ته مؤمن وای کنه زه مسلمان او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی ما نو ما ته تکلیف ورسید مصیبت ورسید نو پکار دا چې الله زما مدد وکړي نو چې زما مدد الله نه کوي نو مطلب دا شو چې دا مدد الله ده پیغمبر علی السلام نه کوي نو دې غوسه دې په دې منسته غوسه شي دې مطلب دا چې امتی امداد نه کیږي نو نبی امداد هم نه کیږي نو الله وایي ما په دې توجیه سره الله ينصر الله چې چری الله به امدادونه کی د دې من د د دا خیال لې ځکه چې د نبی له سلام مدد د د مدد نو چې نبی له سلام نکی نو د د دا خیال لې چې الله به چری مددونه کی د په دنیا او په آخرت کې نو الله وی دې یو چلو کیزا فل يمدد بسبب الى السماء دا دا غوسه ختمي نه نه ختمي کدی ځان مړ کی الله بیا نه مدد نه کوي الله خو مدد کوي چې په خپل خوخه باندې کوي نو دې ځان مړ کی کده ځان مړ ک او دې دیو ګور چې د مر نو سود ده مدد کیږي کنه کیږي دې ځان مړ کی کنه دویم توجیه دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مشرکینو دو ټولو دشمنی شروع کړه او دا اراده وا چې دا نبی علیہ السلام امداد الله ونکي دی نبی علیہ السلام ته الله وحی ونکي دا وحی دا امداد دا د الله بنکي نو په دې معنی سره ينصره کې ضمیر راځي د محمد صلی الله علیه وسلم ته او د سمانه مراد بر دغه اسمان مراد دی برنه او ليقطعن مراد دی بندول دا وحی دی بندگی دا امداد دی الله بند کی او یذهبن هل یذهبن دا استفهام انکاری او یظن اول کی چې دا په معنا د تمنا دی نو معنا به شي من کان یظن سوک چې تمنا کوي ارمان کوي دا تمنا په ځړ کې الله ينصر الله چې چر دې امدادونه کې الله د محمد صلی الله علیه وسلم په دنیا او په آخرت کې نو فل یمدد بسبب الی سما دې دې یو ترکیبو کې الله وي فل یمدد بسبب دې دې وګد کې یو رسې دې اسمان ته دې اسمان ته دې بروخي جدا او دا وحي او امداد دا الله د پر ناراضي کنه نو ثم لا يقطع بیا دې بند کې دا وحي او بندي کې دا امداد د الله د بره نه کله ته پوس کې رسیدای دی بندي نو فل ينظر بیا دی وګوري چې آیا د د دا فریب هل یو زیبن نه کیدو آیا بوزي دا چل د د هغه سره چې د دې غوسه کړ دې دې په سمنه غوسه شي دې هغه پیزي ختمي کنه ختميږي نو نه ختميږي ځان له غوسه راولي نو الله یو کذالک انزلنا آیات بینات دارنګ الله وی نازل کړ دې مونږه دا قران عظیم آیات واضح وان الله یادی من یرید یقینا الله هدایت کوي هغه چا دا چې الله تعالی اراده کوي ګور دې کیو خبر الله کې الله قران میراولېګ واضح دلایل لی واضح آیاتونه دي که یو سړی ته الله هدایت نکي کنه والذین اشرکوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد وز د دې ځنه الله شپک فرقې ذکر کړي شپک فرقې چې د تمام ادیانو ارجاع هغه ته کیږي تمام دینونه چې څومره دي کنه دا غیر رجوع د شپږو دینونو ته کیږي هغه شپږ دینونه شپږ فرقې الله دې کې ذکر کړي الله یقینا کسان چې ایمان راوړل ول زنه هادو هغه کسان چې يهوديان دي تهودو ځان ته يهوديان وي والصابئين هغه صابيان صابئين هغه خلقو چې د اور عبادت کو یا شرک کو خو زبور به لسته او ځان ته موحدین وي زبور به لسته هغه ته لیکي صابئين او والنصارى عیسایان نصارا والمجوس هغه د اور عبادت کوونکي لکه نن سبا هندوان والذین اشرکوا کسان چې مشرکان دي دا شپږ قسمه خلق دا شپږ فرقې دي ته اصول الادیان وي په دې کې دا پنځه ډلې د شیطان ایو ډله ده رحمان شپږ ډلې دي یو د شیطان شپږ د شیطان یو د رحمان ان الله ان الله يفصل بينهم یقینا الله تعالی به جدای راولي په مند دوه کې پر د قیامت په دنیا کې خود یو ځای ګرځي یو ځای پاسي کینی او دیګي بعض خلکو ته د حق او د باطل پته نه لګي الله وی د قیامت پر بل ټول جدا جدا کوم او الله وی وامتاز اليوم ايها المجرمون الله وی مجرمان د غیر مجرمان نه جدا شي یقینا الله په هر شي باندې شهید حاضر ناظر دی الله ته ټول معلوم دي چې کوم يهودي دي کوم نصراني دي کوم مجوسي دي کوم صابئي دي کوم مؤمن دي کوم مشرک دي دا ټول الله ته معلوم دي الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب آیا ته نو ګورې چې یقینا الله ته سجدي کوي هغه څه چې په اسمانونو کې دي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي هغه څوک چې په ځمکو کې دي نور سپوږمۍ او ستوري غرونه ونې او دواب زند سر وکثیر من الناس او ډیر د خلقنا ګوره په دې کې الله ذکر کړل د اسمان ولا زمک ولا اشاره ستا تاسو چې د چا عبادت کوئ د الله نه علاوه هغه ټول د الله عبادت کوي تاسو چې د الله نه علاوه د چا عبادت کوئ هغه ټول د الله عبادت کوي ګوره په اسمانونو کې فرشتي دي ملائک هغه الله عبادت کوي او مشرکین بالملائک داغو عبادت کوي دا رنګ ګوره په ځمکه کې اولیاء دي نیکان خلق ته کانی بوټي ونی تر دې پورې دا بوتان دوی چې جوړ کړ دي دا ټول الله ته سجده کوي ټول د الله تابعدار دي او دا خلق زی هغه ته سجدي کوي دارنګ و الشمس اغه نور چې نور خلق اغه خلق عبادت کوي عبادت الشمس او عباد القمر دارنګ د سپوږمۍ عبادت کوونکی اغه سپوږمۍ عبادت کوونکی دا سپوږمۍ او نور دا خو الله ته سجده کوي دارنګ و النجوم اغه ستوري ستورو ته ګوره اغه ستوري اغه د الله عبادت کوي الله ته سجدي کوي او دا خلق دي پستور کې کرشمي ګوري سور ته سجدي کوي ول جبال او غرونه خلق خسته خسته غرونه ګوري هغه ته سجدي کوي یا په دې غرونو کې کاني بوټي دا هغه ته سجدي کوي والشجر غرونه ته ونه ته والدواب زندسر ګوره زندسرو کې ګوره بعضی اندوان د چرګي عبادت کوي بعضی د غوا عبادت کوي او بعضی د مختلفو سيزونو عبادت کوي د حیواناتو نو د حیواناتو عبادت کوي ا دې غوا د میچازیمز کې پریتان پکې ا په دې کرونا کې بیا په ځان مخلي اوس کړی بای الله فرید پیدا کړل کنه دین اسلام دا یو پاک مذهب دی خسته دا نور څومره مذهبونه چې دي کنه دا یو ګند دی پلیتی ده او چې بیا په دې دین اسلام کې چې کوم موحدین دي دا الله پاک پیدا کړی دی موحد سړی به پاک ځکه دته الله طیب ویل پاکي ورته ویل ادا مشرکان د شیعاګان د پرې د پلیتان دي سخت د دوه خوانه چې لا شیدونه بد بنزي او د مشرک نه بد بنزي موحد نه الله خوشبو راونه کړی نو کثیر من الناس ډیر د خلقنا وکثیر من الناس مرحومون ورسره محذوف راو باسي ډیر د خلقنا الله رحم کړي د پاغو منی وکثیر حق علی العذاب او ډیرو باندې پوره شوی د فیصله د عذاب ومن یهین الله اغه څوک چې سپکی الله غلره نو فمالو من مکرن نو نشته دی هغه لره هیڅوک عزت ورکوونکې سپکی کې پس باندې په عبادت د غیر الله باندې د سپک شي کنه عبادت دا سر یو الله ته کته کول پکار دي د لاړ شي غوا ته سر کته کوي د لاړ شي مزار ته سر کته کوي نو الله سپک کی ان الله يفعل ما يشاء یقینا الله تعالی غچ سو غاړي کوي هاذان خصمان اختصموا في ربهم دا دو دا دو دي جګړه مار چې جګړه کوي په بار د توحید الله تعالی کې په بار د خبر رب کې هاذان خصمان ګره دا دو جګړه مار ذکر کړه مراد تنه څه یو طرف ته دا پنځه فرقې او بل طرف ته یو واحد ځکه پنځه فرقې تمام مشرکان عقیده خرابې یو طرف ته یو واحد هاذان خصمان دا یو طرف ته دا یو واحد ادغه پنځه ډلې د پنځه ډلې په منځله دی یوې ډله شو ځکه موحد وسل پاپړ دی یو لوړ کنه یو موحد او دا سل د ټول یو طرف تکا ها ځان خصمان اختصموا فی ربهم نو فلذین کفروا پس هغه کسان چې کفر کړل نو قطعت لهم ثياب قطعت لهم ثياب من نار جوړلې بشي دوی د پاره د ډیرو ټوکړو نه جامې د اور قطعت لهم ثياب د ډیرو ټوکړو نه جامې د اور به جوړيږي د دوی د جامې به د جنس ته اور نه وي نو هغه داسې ټوکړي ټوکړي به زی په زی بلګیدلی او یو روایت کې راځي قطعت لهم ثياب د دون بدی اور داسې احاطه کړی وي یصب من فوق من فوق رؤوسهم لپاسه د دوی سرونه باغ او بواړول شي نسکور بشي ګوره دا په حقیقت باندې حمل لري سړی چې لام بي کنه ځان په سر باندې وباړي نو دغه په دې سر بل لپاسه او بواړول شي هو يسهر به فيما في بطونهم والجلود ويسهر او ولکیدې بشي پاغه سره هغه څه چې په خېټو ددو کې دي اول جلود او سرمنی یو سره به ترمذی کې حدیث دی چې دوله به د اوبو د دوه په سر واړول شي نو څه بلار شي د دوه د خېټه د پکې نو په دې خېټه کې د کولمی څه چې دي ګنده په تند قشنیو به ګروان بشتنه اول جلود مخکې د جلود نه یو لفظ را باسي وتشمل وجود جلود رتیب کې د دوه د سرمنی یا او بس وزید د دوه د سرمنی د سرمنی بوله رتیب الله یې تنه موږ ساتي ولهم مقامع من حمید حمید حدید او دوی د پاره او دوی له وهل وی د دې د پاره به وهل وی په ګروزونو باندې د وسپنونه ولهم مقامع لهم یعنی لزربهم د دو د وهلو د پاره مقامع د قمع نه دی وهل د پاره د ذلیل کولو داسې به وهل کېږي چې ذلیل کوي به وهي به دا تنوین د عظمت ته پالري یعنی من غ... من غم من د وجه دی یو لوی غم نه یو غټ غم نه غم د وجه نه نو اعيد فيها واپس په ګرځول شي د باغې کې په دې وهلو وهلو به واپس کی او ورته وي ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا مخک لفظ محذوف دی يقال او به ویل شي ورته وسکه عذاب سوزونکي بس دې الله دې رحم وکړي الله دې موږ د عمل کول توفیق راکړي په دې قرآن عظیم باندې